أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور نو آیا هغه په هغه وخت کې نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خخ دي هغه راوېستل شي وحصل ما في الصدور او په سینو کې چې څه پټ دي دا غو پراوېستلو به د غپلټنه څېړنه وشي